بتبا جائز د جوی پر روزه وا اسوم ته هم چې د زیارت پر روزه وي نه تريدين ان تصومي غدا سبب روزه نسی ویلا بیا روزه ماته کې تخصیص ولې جوړای اوس جمعه او هفته دواړه نشي بیا تخصیص نه نو دا بیا جایز دا مطلب نه چې هفته پر روزه نیولې ناروا دی قال نو قال لا صام ولا افطر دا دغه یو عادت جوړ شو ټول عمر روز نخري شپې خوري عادت جوړ شو ته لکه اوس مونږ ټول شپې نخرو درځ خورو نو ټول عادت جوړ کړو ټول روز روز نخري شپې خوري قال مسدد لم يسم ولم يفطر نه روزه شو نه کوجه شو دا یو عادت جوړ کړو یاداش ما صام ولا افطر قال یا رسول الله کیف بما یصوم یمین و یفطر یوما درج روجا یورز بوجشی قال او یتی ذالک حد دل تو طاقت لري ګران ده پکې دي قال رسول الله فکیف بما یصوم یوما و یفطر یوما یورز روجا بلوز بوجی قال ذالک سام داوود علیہ السلام داوود علیہ السلام دا روجا بوا نیم عمر په صوم کې نیم عمر په عدم صوم کې قال یا رسول الله فیشد به من یصوم یوما او یفطر یوما نو زهرزوکم کذا طاقت ما بلا شن خبر ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کل شهر هر میاش کې درې ورځې روزي اول کې یا مز کې یا آخر کې یو صورت اول عشر کې یو دیم عشر کې یو او دریم عشر کې یو نو یو ورځ په لاسو باندې شو بیا یو ورځ په لاسو بیا یو ورځ په لاسو نو سور شو بیا شو دا دار حکمی خلا او دار متابعتا خنه ده دار حقیقی خنه ده دار حکمی روجی خیدی هذا صيام الدار كله وصيام عرفه وجن ول د عرفه التنا دلتا یا دوارو کې ان یاتسب علی الله زګ امید کوم په الله باندې چې دا خیر بشي الله تی سنت التي قبل و سنت التي بعد یو کال د مخ کې یو کال رسته یعنی رستو د پاله معقول ذریعہ بشي وصوم یوم عاشورا زه امید کوم په الله باندې چې دا مکفر بشي اسنه التي قبله د مخکنه د پوره کال عوض الله ورکه کفاره ګرځي جی هفته کې روزه او اسنین کې پیر پروز باندې زیارت پروز باندې ولت فی انزل القرآن وفاتم دل الوی خبر عرض د اعمال کی په خمیس او په پیر کې د نبی اسلام خو نه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن ابي سعيد وابي كرونه بن ابي نعمه الله قال رسول الله افضل من ذلك دل به تر ورشته زنه نبی اسلام سره ملاو شو ثم تلقى بالله فاتا بعد سنه کال فسراغ وقد تغيرت حاله وهيئته کال فسراغ ټول هيئت بدل کمزور شي رنگ بالکل بدل شي فقال يا اما تعرفني زونه بجنم کال وشو ما زم روزه واشپې خوراک مې کړې د روزه خوراک مې نه کړې فقال رسول الله مولي ما عذبت نفسك او سره دا ټول تکلیف دی ولې کړې ورسمه خپل بدن دی دا زلاغه ټپ ټپ شي سم شهر صبر رمضان میاش روزي ونیسا و یوما من کل شهر هر میاش روزه ونیسا او کدا قال زدنی نو بیا بلې بیا سم یو میر زدنی سم سلاسو تا یا میاش کې درې روزه روزه ولتا قال سم من الحرم او اترک سم من الحرم واترک سم من الحرم دا درې ځلوي فضل ما سم ارسلها دا کارو کا زمو کو چې بس پورا کار روزه ځان خرابې دنو بعد تاجد دی او لم یقارن قال رمضان او شهر رمضان نه بعد شهر محرم جی